بندگی کوي د الله او حصدار موږ جوړوي د الله سره څه شي داش په لسم حکم بیانې چې عبادت دی او الله وي په دې آیات کې ولس اوامر یولس یولس اوامر او نواهی دي یو خصوصیت د دې آیات دا ده دیم خصوصیت دا ده چې اجماع د علماو دا چې دا ټول آیات محکم ده پکې نسخه نشته ده دریم خصوصیت د دې آیات دا ده چې په ټولو آسماني کتابونو کې دا آیات شته وګوره قرطبي په دې ځای 180 باندې وعبد الله بندگی د الله کوي حصدار ما جوړوي د الله سره دا غ سره هیڅ شي او د خپل بيدادا سره احسان کوي د خپلوانو سره د یتیمانانو مسکینانو سره ول جاری ذل قربا اگاونډي نږدې سره ول جار ز ول جار اگاونډي نږدې سره نږدې گاونډه چې بالکل نږدې گاونډي هغه سره خېګړه کوي هغه صرف هغه ونده دی چې مشرک دی ستا خپل هم نه دی مشرک هم دی صرف د گاوند توب حق به ساتي دیم هغه دی چې مسلمان هم دی او گاوند دی هم دی اگر چې خپل دی نه دی نو د مسلمانای خیال هم ساته د گاوند توب خیال هم دوه حقونه دي بل هغه ونده دی مسلمان هم دی ستا خپل هم دی او گاونډه لره لره سمانا چې پر دې دې په گاوند کې تا ته نږدې دې خو نور پر دې دې یا په گاوند کې ستانه لګ گاوند لګ لره دې وصاحب بالجنب او ملګری داړه داغه سره به خېګړه کې الله وای حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه تاسو یا رسول الله زده کم گاونډي سره خېګړه وکم اول نبی علیہ السلام آ گاونډي سره چې دروازه ته ته نږدې یعنی یو گاونډي ته ته دروازه بل او بل گاونډي سي په اړه کې دی چې دا چا دروازه ته تړې را نږدې بخاری کې دا روایت ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله په ذات او پر ورځستنه ایمان لري فلا یعزی جاره د خپل گاونډي تبا چرته zarar نه رسه وصاحب بالجنم او د اړس د ملګری خیال آګا ونډه چې لري ده او صاحب بالجنم او چې ستا د اړخ ملګری د سفر مرګره یا ستا بیبي خپل مرګري خیال وساته کنه پته نه لګي بیا به یو ځایواله یا بنئ ستان خپل مرګري تنګي همیشه د پاره ستاغه بد اخلاقی به یادوي او کستا خپل اخلاق او همیشه بستا خستا اخلاق یادوي دعا به درته کوي وصاحب بالجم وابن السبيل او دلاري مسافر سرا د الله د دین د لارې مسافر دی د الله د دین لپاره قران لپاره راوته خېګړه ور سره وکا چې دا غزړستانه خوشاله شي الله واستانه خوشاله شي وما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو دا غوي دل الله څو وخت ور کړي دنیا کې سمال ور کړي دنیا کې سمن سب ور کړي نو د خپلوانو نکرک کوي الله د داسې مختار سره مين نشته فخور چې د خپل ځان ستاینه کوي ان لاف کوي لاف فخر کوي لاف کوي الذين يبخلون کسان چې بخل کوي زمونږ یو مرګره او پلار راغی پلار زمیدار انسانو پلشت کې بوټانه وو نو هغه چې کله راغی استل تا نو مرګرو دا هغه مرګری نه تپوس کاو دا څوک دی هغه په دې شرمې ده چې دا څنګه ویم چې دا مې پلار دی نور خو ډیرو خيار انسان وي هغه داسې عجیب او خيار انسان الله الله هغه موږ نه تاسو نه کول چې زما دا بچي په سبق کې څنګه ده او یا چې ما په خپل غریبای کې د مال او دولت کې د امانه د محتاج کړي خو سبق یې څنګه دی موږ ورته دا ستاسو دی ما دوی دا زما بچی دی د یو بل مشر دی ما په خپل غریبۍ کې په دمانه هر څه قربان کړ دي لګول دي زمونږ ټول مرګري هریان شو زده دې سخت تا ګورا د دې کړهونو تا ګورا ځان له صادر غم نه کوي ځان له بوټانو غم نه کوي هر څه دل راوړي او دی وای دا زما زمیدار دی الله زار خوشم د طالب العلم نه واتدنا للکافرین عذاب مهین اگر چې پلار په دمانه خرچه نه کوي اگر چې پلار دته ګوري نه دته د خورتا سي زیاتی شیخ کاری واتدنا للکافرین عذاب مهینا او تیار کړ د موږ د کافرانو د پر عذاب سپکونکې د د ارمان دای چې زما د اجر راشي شرط راځي داجی زما د اجر راشي چې زمونږ درس واوري زمونږ د اجر راشي زما استادان ویني زمونږ د اجر راشي چې دا غدي دل زو کما واتدنا للکافرین زمو والد محترم راغې ما جواب کړه او مې قرآن شریف او وخت ټلیفونونه نه مې زما قرآن راوړ هغه راغې زما قرآن راغسته و چې کله راغې او خوشالي زتا ست چرته نشم ویلې او وخت ما ته صلات تسبیح ماشاءالله وسم ډېر خدای خو وخت راته ډېر نظر مې هغه ودکا ما صلات تسبیح مول د شکرې لپاره دا سبب پلار راغی پلار سړی ته هغه انسان چې د قران حدیث نه خبري هغه ته پلار پلار ښکاری خپل ابای خپل ابای ښکاری ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله پټه دی واغه څه چې ور کړ دی دیو تعالی د خپل فضل نه او تیر کړل مونږه د کافرانو د پر عذاب سپکونکې یو کاسو مخکې ورځ ما تراغه مې ته دعا وکم مې څه دعا وکم پلار ته مې ټلیفون کړل چې هغه راشي ازما د زړه تمنا دا چې قرار ووري چاله سره چې د الله دین دی هغه سره د پلار قدر دی هغه سره د خپل ابای قدر دی واتدنا للکافرین عذاب مهینا دا باب ثانی ده د دې زنه تر 43 نمبر آیات پورې او پدې کې لس قواعد منافقانو بیانې دوا زجرنا دوا خبرې قبایح د اهل کتاب بیانې دا ولا خبره دیمه خبره زجر دې د دیو د پاره پشپګم آیات کې مسلم کې دا روایت ده بخاری کې هم دا روایت ده یوم ایزی یود الذین کفروا پدا ورځ باندې با فخی آ کسان چې کفر کړي دلته تخویب ده واسور رسول او نا فرمانی د پیغمبر کړي دا لو تو سوا بهم الارض چې همواره شوه په دیو باندې زمکا ولا یکتمون الله حدیثا ځکه مونږ د ټولو مصايب د حل ذریعہ ده یا ایها الذین آمنو ایمان والو لا تقربوا الصلاة منځ دې کوي مانځتا وانتم سکارا چې تاسو په نشه کې عبدالرحمن ابن عوف ډوډۍ کړ رضی الله تعالی او پای کې د شراب تنظیم هم ده ځکه هغه وخت کې د شراب داسې حیثیت ولکنن دیو شربت چای نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه هم هغه تر بلل شوی ډوډۍ خوړلې شو انو شراب اوس کله شو او په وخت کې شراب مباح نو د ماقام د مانځ وخت شو چې کله مون شروع شنو قل یا ایه الکافرون پکې وایو پای کې ګډوډ شو ترمذی کې دا روایت ده ابو داود کې هم دا روایت ده نو دا یاد راغې ایمان والو منځ دې کې ایمان زتا چې تاسو پنه شکه حتا تعلم ما تقولون تر دې چې تاسو په هېږي پاغه څه چې تاسو وایي ولا جنوب منز دې کې مانزتا په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر چې تیری دن کې دلاری ای تیری دن کې دلاری دې یو مطلب دا دی چې مسافر سفر کې مانزتا با پدا سے حال کې نه نږدې کېږي ها کا مسافر ای پلار رواني مسافر ای او بنشت ده مگر چې تیرې دونی کې د لارې من لار په جمعات کې دا نو خیر دې په جمعات کې تیر شا تیمونګو نو په جمعات کې تیر شا ورنه جمعات تن نوت الحرام دی امام شافعی دا سی وایي الا عابری سبیل حتا تغتسلوا تر دې چې غسل وکړي وان کنتم مرضى کای تاسو مریضان که خاوروی او کبل شوی و وجه الارض ترابا کان او غیره ګټه دا خاور دا فقهای کرام فرمایي چې په داسې شی تیمم وکړي چې د جنس د ازمکه نه وي او د جنس د ازمکه نه کم شه ده دا خواوري چې نه یې رکیږي نه ولي کیږي نه ایرکیږي نو نه ولي کیږي نو کدا سه شیو د جنس د زمکه نه نو کا دوړه پیم نه نو تی مم جایز ده ګټه نو کدا اوس اچھا پوچا ده صفا سترا انزلې شوی او ته په تیمو مې نو دا تیمو جایز ده ښا سپیش وی کنه دې ګټه باندې تیمو جایز ده ادا او جو لوټه باندې خو جواسم جایز دی په چونه باندې هم جایز دی ولې چونه یې رکیږي مخ د ځمکې نه ده او کله جنس د ځمکې نه نه نو پای با الا جایز کی چې ګرد او غبار پی لکه په لرګي باندې غبار شته نو ته په بیا څه کولای شي تیمم په وسپنه باندې غبار شته نو ته په تیمم کولای شي په صادر باندې غبار شته ګډه پښته ده نو ته په تیمم کولای شي شرح الوقایه وګوره 98 صفحه ولنی جیل کې نشي کنه چرسیو کې او مثال په تور حتا تعلم ما تقولون علای موږ بالا کې چې کله پويږي چې څه سره چرسی دې نشه شو کنه نشه نه ورځي خټیک دا کنه نشه شو او د نشي حالت دې نشي مخکې کېږي او په 96 آیات کې بیا تخفیف یو غروي دی په 97 کې بیا بشارت دی الم ترا ایتن ګوریا کسانو ته چې ورکړې شوی د ورته حصہ د کتاب نیمګړی موري شي یشترون الضلالته دوی دو غلطی بیان الله اخلی دیو گمراه لرا و یریدون ان تزل السبیل اراده لري چې تاسو اړای د سمیلارینه وګوره مونږ ته زم له حاضر ساته نو دا بډې راغور وې د دې د پاره او خب برابر وې واقوما او خب برابر وې د دین سره د شریعت سره ولکن لعنهم الله لینه کلانت کړ دې په دیو باندې الله په سبب د کفر دیو فلا یؤمنون ان دی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لک سوال دار ازي چې دی خو ایمان را نه ورنو الله خدای دیونه شادوغان او خنزیران جوړ نکړو الله خدای دی ومخونه چې کومه ده په شان د شاونه ګرځول نیو جواب داده چې الله ویلو کدی ټولو ایمان را نه ورنو داسې وکی نو دیو کې خو زینو ایمان راوړ کنا دویم دا چې الله په دیو باندې دا حال راولي خو مخکې د قیامت نه وای هر ګناه به د معاف کړم کم رضا شي لیکن په عبادت کې د شریک نه قبل او ما الله په عبادت کې د چا شریک نه قبلې و مې شریک بالله چا چې حصدار جوړ کړ الله سره فقد افترا اسم عظیما نو دا وتړل ګنا لوی الم تر الى الذين يزكون کجورا د منده ته براوالی دې منده ته کې الله درې خبرې دي یو د پاسه په دې منده ته باندې یو پوسټ کې دی ایو په دې منده ته دې دې منده ته په شا باندې یو داغ دی ایو د دې منده ته په مینس کې یو مزه دی دې مزه ته فتیل وای دې داغ ته نقیر وای او پاسه پوسټ کې چې دې نو هغه ته سوای قط میر وسما معلوم نشو ها لگا هغه داغ ته بچ شي وای نقیر او قران کې هغه مشته او د مینس کې چې دا پوست دا مزه دې ته بچ وای فتیل او د پاس هغه کما سرمن چې پیدا هغه ته بچ وای اتمیر په اول ورځ به دا ګورای ښا ولا یظلمون فتیلا کجوري ماشاءالله په عربو کې وی هر څوک د دینه آشنا وو ځکه الله رب العزت په محاوره د عربو باندې خبرې کوي ولا یظلمون فتیلا ظلم به ونشي پشان د مزید مندته د خرما الله یا تاسو د خپل ځان ستاینه مکوي خپل ځان به پاکوي نه ځکه چې خپل ځان پستاینه کې اکثر کله تکبر پیدا شي او د خاتمه دیم دا چې د خاتمه حال یو الله ته معلوم دی پته نه لګي الله د چا خاتمه خیسته کوي خپل داوا د دې چې بالکل ز صفایم حال دا چې انسان خود نقصانونو او انسان خود ګناهونو انسان خود ګناهونو کاند نو انسان به په درو کې راشي ولا یظلمون فتیلا دیو جن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مونږ ته طریقه خو ده هر چا صفت به مطلقاً نه کې بلکې دا څه به لا او زکی علی الله احدن زپ الله باندې شوک نه پاکوم یا انا احسبه والله حسیبه زما په ګمان دا دی چې ډېر ښه انسان دی تهجد گزار دی د الله سره تعلق ده تعلق دی او الله به ور سره پورا حساب کوي نور اخوا معاملې الله ته ما حواله کړي بخاری کې دا سیدی مسند احمد کې دا سیدی